ادا سينو چې ځان سره ډوړې د بوزم ګل لالا دي دا البته بغمیا شي او ډېر خوشحال شي چې مونږ ګوري زه ګوره بوزم په دعوت بسم الله الرحمن الرحيم ګورئ ریاض صالحین ته باب ما يدعو به اذا خاف ناسا او غيرهم باب د په بیان دا اوس کی چې سدوا بغواړي چې کله یریږي د سخل کنا یاد غیر د دوی نه بل شه ده عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه